اوس د دینه پس چې کم صورت شروع کیږي لکه صورت هود وای ښا هود د الله تعالی د پیغمبرانو کې یو پیغمبر نوم دی چې راغله قوم د عاد ته پوښوي عادیان وتا او پس د نوح علیه صلوات و سلام نه دی صورت ته صورت هود وای مکی صورت ته نازل شوه ده پس د دی صورت یونس نه دا څنګه چې پروت کم دا شان نازل ده او پس مخکې د صورت یوسف نه یوسف ته رست را روان دي په دې طرف نازل هم ده د سورته هود چې ده دا مکی صورت ته البته سلور آیاتونو براشي پکې هغه پکې مدني دي او د مخ کی صورت سره سره بته نو د مخ کی صورت سره وایره بته سان په مخ کی صورت کې الله تعالی دلایل عقلی په توحید باندې ډیر ذکر کړل نو په دې کې بتا ته دلایل نقلی ډیر ذکر کوي وو پیغمبران نه برته دلیل نقلی راوړي دارنګ په مخ کی نی صورت کې دا ته وی چې وتبع ما یوحى الیک تابعداری کوه دا هغه چې تا ته وحی کول شي نو په دې صورت کې ته وایي هغه څه شی دی کتاب احکمت آیاته هغه کتاب دی کنه چې دا هغه آیاتونه محکم دي دا کتاب تابعداري کوا دا رنګ په مخ کی صورت کې وته وي و ایم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو په دې صورت کې مرتدغه شان د رد د شرک په تصرف هغه هغه ته په دې صورت کې هم کوي ښا په دې صورت کې ورته هم کوي دا د صورت د مخ کی صورت سره ربط شو دعوه د صورت سره نو په صورت کې درې دعوی سو دعوی دي درې دعوی اوله دعوه په دویم آیات کې ده رد د شرک فی العبادت صحیح شو او رد د شرک فی العبادت دی او دویمه دعوه د صورت چې ده نو هغه ده په رستو په دولسم آیات کې دولسم آیات کې راځي فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک هغه توي تشجیع علی التبلیغ تا په تبلیغ او په دعوت باندې بهادر کئ چې تکړه شا دعوت چلاوا او په دې لار کې تا ته سرکاوټ را نشي پرېږدم دعوت نه پرېږدم دریم نمبر په دې صورت کې بداور راځي او هغه بیا رستوی په ولسم آیات کې هغه کې بیا مقصود تسلی ده نو په صورت کې وسو داوی درې داوی یعنی درې مزامین د پکې چلیږي کله به مضمون چلیږي تا ته وای چې عبادت دی او الله کا کله به مضمون چلیږي درته وای دعوت چلاوا کلکشا نبی علیہ السلام ته وای تا ته وای په کله به مضمون چلیږي او پاغه کې برته تسلی درکې چې خپکیګه ما تاسو د الله کتاب دی تاسو دغه شانت نور پیغمبرانو مو هغه هم دعوت چلولې او ته هم چلی نو دا درې مضمون په صورت کې چلیږي درې ماخذ مې راته وقول او دویم آیات دولسم آیات ولسم آیات دا دعوت په دې صورت کې ثابتې د دې لپاره با د دې دریو دعوو د اثبات لپاره وکړه دلایل عقلیه راوړي کله به کوم دین په صورت کې دته د انبیاء علیهم السلام واقعات پر ذکر کوي وو واقعات او پاغي وو واقعاتو کې د درې خبرې دي یو دا چې هغه دعوت چلولې ده د الله تعالی عبادت ته دویمه خبر دار چې داغو قومونو نو منل الله تبا کړو تم په تسلی اوسېګا چې څوک ستا مخالفت کوي او ته حق طرف ته دعوت چړي الله به تبا کوي دریم نمبر چې هغه انبیاء علیهم السلام په خپل دعوت باندې کلکو شجاعت او بهادری پکې وا نو تا کریم شجاعت او بهادری او خپل دعوت څخه وا کلک چلاوا نو دا وو پیغمبران نه بس کوي هغه واقعیات بیانې او په اخر کې به بیا دغه وو واړو واقعیات خلاصه بیانې چې وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك خوښوي مونږ تا دا دا واقعات چې بیانو ستاسو زړه په مضبوطو چې دعوت تکلا کودري دعوت ته کلا کودريږي نو په دې طرز باندې په صورت کې بنور زواجرم ډیر وی هر څه په کې وی داوی په کې وی ولیکن دغه صورت هغه مختصره دغه شو خلاصه شو اوس تفصیلی خلاصه نو د صورت اولنې باب چې ده هغه د تر د اول د صورت نواقلی د صورت تر ولسم آیات پورې با توی دا به اولنې باب ان او اولنې باب بتر او دغه پورې بام کنه نه اولنې باب تر ولسم باندې او ته یونس کو اولنې باب به د صورت تر سلی رښتما آیات پورې ورو ها سلی رښتما آیات پورې تر هغه پورې بدا اولنې باب په دې باب کې بس بیانېږي نو په دې باب کې لنډه خلاصه دا ده کنه چې اول بتا تا دعوت صورت پر او اول به ترغیب ال قران بیا دا غینه پس په دعوت صورت اوله دعوه بر تراوري دغه اوله دعوت په دې صورت کې ثابتې کنا الله تعبد الا الله نو د دې اثبات په و طریقې وی خد شرک فی العبادت درک کولو دغه رنګ عبارت د شرک فی العلم په و طریقو سره کوي په و طریقو سره او بیا ورسره چې کوم دی نو اثبات د توحید په ادله او عقلیو او په نقلیو دواړو سره کوي نو دا طرف به نو دا دعوه براسي په دویم آیات کې د اغي دعوی نه پس با بیا ورپسې ترغیب بوي توبې طرف ته دا غي نه ورستو بیا الا انهم یسنون صدورهم رد شرک فی العلم بی خو اغي سره سره سوي زجر بوموي منکرین او مشرکین ته پراجح قول باندې به اغوي توي دا به تر و ما یا ته پوری بعد د غرض د شرک فی العبادت رد د شرک فی العلم رد د شرک فی التصرف تر و ما یا ته پوری به دا مضمون دا غین ورستو بیا سلور زجرونه ورکی او دا سلور زجرونه بیا با تر دغه پوری تر یو لسم آیات پوری نو په دولسم آیات کې به دوی مدعوه راوړي سبا راوړي دوی مدعوه براوړي بیا چې د دولسم آیات دعوت تیر شي نو دا غي نه پس بیا بل زجر وي په انکار د قران باندې په دیار لسم آیات کې په دیار لسم آیات کې دا غي نه پس بیا مضمون د قران بیانې چې دا د سره پار نازل دي سوار لسم آیات پنځل لسم آیات کې به تخویف ورکی پشپاړسم آیات کې چې کوم دی نو بیا به وسره تخویف وي په ولسم آیات کې بدرې ما دعوه راوړي چې تسلی اوسېږي تا سره دلیل شته دی چې په دلیل په تسلی باندې اوسېږي دا غي نه پس په بیا زجر ورکی عام چې څوک سکی په الله باندې دروغ تړي نو افترا باندې تخویف په بشارت پیدا به تر درويشتم آیات پورې به دا مضمون چلیږي دا غینه پس په بیا په دوو ډلو کې په سلیریشتم آیات کې په دوو ډلو کې فرق وکي او رد به وکي په عقیده د مساوات باندې چې څوک عقیده د مساوات په ټولو خلکو کې لري ان شاء الله تعالی که خیر څوک پويږي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دویو معنا کتابون دا کتاب دی احکمت آیاته چې ډک کړی شوی دی د حکمت نا آیاتونه ده دی ثم فصلت بیا جدا جدا بیان کړی شوی دی فصل فصل پښوی هر یو باب پکې راغلی دی توحید دی رسالت دی قیامت دی پښ کنا جهاد دی ولا دا برا دا انفاق دی دا ټول مقاصد راغلي دي لكل منهم لكل منهما لكل منها فصل انفرد به هر یو د پار ځان ځان ته فصل دی جدا جدا پکې بیان شي وي فصلت من لدن حکیم خبیر دا کتاب د طرفه د حکیم ذات نه دی نو چې د حکیم ذات د طرف نه دنه احکمت محکم دی او چې د خبير ذات ته طرف نه د مفصل تفصیلی بیان کړی شوی دی ځکه هغه خبردار دی کنه خا د دې کتاب مضمون څه دی مضمون ته بیانې الله تعبدو الا الله به الله د بیان کې په دې شان سره چې لا تعبدو تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر د یو الله د قران موضوع چې تاسو تماول کې بیانول کنه چې د قران موضوع صدا نو الته متوي د قران موضوع توحید دی ها او دلیل پکې مختلف دلایل یو دلیل پکې داو الله تعبدو الا الله چې قران وای تاسو عبادت مکوي الا الله مگر دی والله اننی لکم منه نذیر و بشیر پیغمبر ته الله وی تو ورته وایا اننی یقینا زچیم لکم تاسو لرا من هدا الله طرفنا نذیر يرون کما وبشیر او زیر درکون کم وان استغفروا ربکم اوس مخکې غلطی کړی دی نو الله و اراده توبه او باسا خیر دې زه توبه قبلوم وان استغفروا ربکم او بخنو غواړی در خپلنا ثم توبو الی بیا واپس شي الله ته په توبه سره یمتعکم نو سامان بدر کی تاسو ته متاعا حسنا سامان خستا ها متاعا حسنا سامان خستا یعنی دنیا کې د آرام جن به الله در کی الی اجل مسمى ترغه نیټه مقرره پوری مقرره نیټه د مرګ دا ترغه پوری به ويؤتي كل ذي فضل فضلا او په اخرت کې الله تعالی ورکي هر خاوند فضل تا فضله فضل دا او جزاء فضله جزاء د فضل خپل چې د کم خکار کړي کنه د خو کارونو والا ته داغه د خو کارونو جزاء ملاويږي مطلب دا دی ښا و ان تولوا فإني أخاف عليكم او کتا سو مخ واړول د دې دعوت نه نو یاد ساتئ چې زمام ستاوان نشته دی او فإني خاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبحان عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لوینا الی الله مرجعکم خاص الله ته واپس استاسو وی او هو علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی الا خبر شیء انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه دا اوس زجر دی وی بعض وی د مؤمنانو په باره کې یو خبره ده خو یا ول زجر کوي زجر د چاته مشرکان وتا مشرکان بر دې دعوت نه پټیدل پوښ کنا او سبه کولو دوی به کوم دین په پټه پټه جرګي به کول د نبی علی السلام خلاف الله وی الا خبردار خبر شي انهم یسنون صدورهم یقینا دا مشرکان چې دی ران غاړي سینې خپلې صدورهم لیستقف سشی باندې رانغاړي په عداوت او په کینه د مسلمانانو باندې د مسلمانانو خلاف تکي کینه را پټه کړې د پر خپل سینه کې لیستخفو منه د دې لپاره چې پټ کی دوی ځان منه د الله نه د الله نه تدا کینه پټه الله یې ماته معلومه ده راخکار به کوم الا خبر شي حين يستغشون ثيابهم پا وخت چې دوی پټيږي پا کپړو خپلو کې پا کپړو کې پټيږي د داعینا یا د داعی خلاف پټه پټه جرګې کوي نو که په بلاستنه کې دنه کې الله وای په شرک کې دنه کې بیا هم یعلم ما یسرون پیجن الله تعالی پوری په هغه سبانه چې دوی پټای و ما یعلنون هغه چې ښکارا کوي دا په لافریق دا په بهر خبرې دي انه علیم بذات الصدور یقینا هغه الله تعالی پوهه ده بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې هغه سینې پورې چې کوم رازن خطر په زړه پورې هغه الله وای ما ته معلوم دي ته خلا دا وای چې ما نه دا خبره پټه کې دا ما نه پټيږي نو دا هغه شو بعض وای دا د مؤمنانو په باره کې دي مؤمنانو باره کې څنګه دي وای مؤمنان چې کله او د اسماتی ته وکې ناستل کنه صحابه ډیر زیات حیا به د الله نه کولا نو پټیدل با او پزان باندې به دا سینه به مخ تر دا کړه شاته کپڑے او څه شي ها په پټه دغه کې په پټه بیت الخلا کې الله وی و زمانه نشي پټې ده خیر دې زه دوره دغه مکوې تکلیف مکوې پوښوی الا انهم یقینا دا مسلمانان بیا دا معنا شو یسنون صدورهم ران غاړي سینې خپلې لیستخفو منه دې پاره کې ځان پټ کې د الله نه الا حين یستخشون ثيابهم خبردار چې دوی کوم وخت پټيږي په خپل جامو کې يعلم ما یسرون الله پیژني هغه چې دوی پټي و ما يعلنون هغه چې دوی ښکارا کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی په دې پاسرارو دسینو پرازونو رسنو باندې و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها اوس بل دلیل د علم او د تصرف ته دواړو بیانې و ما من دابه او نشتر یو زنده سر هیڅ چې ارته تی وی زی روح شی وی او هغه اوسیږي پزما کې ال فی الارض پزما کې الا علی الله مگر په الله تعالی باندې د رزق او رزق داغي هغه تعالی رزق ورکي و یعلم او پی جن الله تعالی مستقرها زائد اوسیدو داغي و مستودعها او زائد واپسې داغي زائد اوسېدو کم دی زائد واپسې کم دی نو بعضی وای وای مستقر دنیا دی او مستودع د مور رحم دی بعضی وای مستقر چې کوم دی نو هغه دنیا ده مستودع د اخرت دی مستودع سره اخرت کې کوم یا بعضی قبر دی نو دغه ته بزی کلن فی کتاب مبین دا ټول لیکلی شوی دی په لوح محفوظ کې کتاب مبین او احکار کتاب هغه لوح محفوظ دی او هو الذی خاص الله غزاد ته خلق السماوات دلیل تصرف چې پیدا کړی د اسمان او الارض او مکه په سر ته یامن پشپګ ورځ کې وکانا عرشه او عرش تعالی تعالی علی الماء په بو باندې اے د الله تعالی عرش پاغه وخت کې سو په وبو باندې څه مطلب یعنی پر ځمکه کې نور نه ځمکه وا نه اسمان صرف وبوي او عرش ها بس صرف وبوي او عرش دا تاسو پیدا کړی پس دا غینا د سره پاره پیدا کړی لیبلوکم ایوکم احسن عملا د دې پاره چې راخ کار کی الله تعالی ایوکم چې کم یو تاسو نه احسن عملا خیرسته عمل کوون کړي د دې لپاره پیدا کړی چې په دنیا کې صرف ستا دا امتحان روان دی چې ورګه ته خسته عمل کې او که بد عمل کې دا دې معلومه ای ولا ان قلت او که چرته ته دوی ته وای انکم مبعوثون چې یقینا تاسو برا پاسول شي من بعد الموت پس د مرګ نه یقولن الذين خامخوا ويا کسان کفرو چې کافران دي ان هاذا نه دا خبره الا سحر مبين مگر دروغ کار دي دې دا کې سمانه سحر دې دا کې خالص هغه دروغ معنی بکې امت معنی مې ته کړې بیا دې ته کنه امت معنی مې ته کړې په سورۃ بقره کې د امت یو معنی مې کړې زمانہ دلته زمانه معنی راخه که چرته مونږ روستو کول دوی نه عذاب الی امه معدوده ترغه یو زمانی معلومه پوری یو خاص وخت پورې د دین عذاب رسو کو نو دلته د امت معنی زمانہ دا غواړي دا چې نه یتو چې تر یو ډلې ډلې ډلې معنی نشته لري لا یقولن الذين لا یقولن نو خامخا وای دا مشرکان ما يحبسه سشي بند کړي دا عذاب راي ولا کنا ولنا راځي دا سشي بند کړي الا خبردار الله وای خبر شي یوم یاتیهم پکم اورس چراشی دا عذاب دوی تا لیس مصروفا عنهم نو نبش نبی نبی اړول شوی د دوی نه بیا به اړول نشي چې بیا دی وای چې الله ما نه واړې نه نشته وته وحاق بهم ما كانوا به یستاذون او نازل بشي په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به پاره پور یستاذون توګه کوونکې بل زجرخه ولا ان اذقنا الانسان انسان داسې یو شی ده کنه چې الله وای چې زه په رحمت چې رحمت په حکم ځان ته مستیږي او چې دغه ته رحمت ته عالم بیا نه امید ناشتي او بیا دغه کین نه امیدای کوي ولا ان اذقنا الانسان کثرته وسکو مونږه انسان ته مننا د خپل طرف نه رحمتن رحمت خوشحالی صحت رزق سراشی ثم نزعناها منه بیا مونږ واخلو دغه اے بیا مونږ واخلو دغه نعمتو نزعناها په زور اغستل خو به په خپل خو خو نه ور کوي خو الله وې دې په زور عالم انه نو یقینا دا انسان چې وی هغه زما ور کړ نعمت دې بیا سي لا یوس خامخا ډیر نه امید ډیر نه امیدي کوونکې او کفور ناشکرای سکی جزع فضع شروع کی یار دا وګوره کنه بس دا یو مونږه لیدلی یو په مونږ باندې بس دا تکلیفونه لري چې راضی الله او بل سو کلی درین دا سر قسمه کفریات په بیا شروع کی لا یئوس کفور الله وی دمانه نه امید شي بیا دا سه دی بدبخت انسان دی یا دا دی لا یئوس کفور بیا دا خپل خدایانو نه نه امید شي چیرې دی خمر له سو نه کړل دا الله وی دغه شی دی ولا ان اذقناه نعماء اوس راشه کچرته الله وې د په نعمت کوم بیا سه حالتي ولا ان اذقنا وکچرته اوسه کوم مونږه دتا نعمه نعمتنا وی سکه ورته سکول نه زکه ویل چې دا دنیا لګه ده کنه نو د دې د نعمتونو ذاتی لکه سکا خوشوي ولا ان اذقناه کو چرته وسکو مونږ دتا نعما نعمتنا بعد ضراء پس دا تکلیفونو نا مستت هو چې ترسي دیو لا یقولن نو خامخ وای دا انسان ذهب السیئات عني لاړ تکلیفنا عني عنی زما په وجه اے عنی زمان لاړ زما په وجه لاړ دا بس یا دا چل می وکا کنه پوه شي او دا سی تدبیر می وکاو دا سی هنر موږ په پوهه خلق یو بس اسی ختم شو پوه شي بیا ځان ته نسبت کړي دا الله وای چې کله ته لاړ شي بیا په ما پسې شروع وي چې دا وګرمانه واغست نو خو بیا تلم تاب تاب وتل دی او تار اوست نو پوه شي بیا خدای ته کاکو کاو کنه چې بشارت ورکړي مؤمنانو ته مګر هغه کسان چې صبر کړي دي په وخت مشکل کې مشکل راغې بس دی وی الله تعالی ما صبر دی وعمل الصالحات عمل کې موافق د شری اولایک دا کسان چې لهم مغفرت خاص دی لپاره لوی مغفرت دی واجر کبیر او دی لپاره لوی اجر او مزدوری ده فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک دویمه دعوه د صورت او دعوت پری نک دی خاص کلک پی اوسیگا تشجیع علی التبلیغ دا فلعلک تارکن لعل قران کی لعل خو راضی دی ترجی دی پار راضی پار عربی کلام کی کلا کلا دی تقلیل دی پار راضی کلا دی استفهام دی پار پدی دا کې دی استفهام دی پار دی سره پار دی خو استفهام انکاری دی نو د استفهام انکاری معنی بیا په نفی کی وی یا نهی کی وی نه نه نه می پرېږدا وضائق به صدرک او تنگون کې ته سینه خپلا یعنی می تنگا و ټول لعل لان داخل دي سینه دې متنگا و پس خبره باندې ان یقولو چې وایدا کافران لولا انزل علیه کنز ولنرا نازلیږي په دبانې خزانه خزانه دې وترا شي کنه او جاء معه ملک یا دې وی د سره فرشتہ پوه شو چې وسره یو ځای ګرځي دا وته ول ناراضي نو ته په دې خبره باندې تنگ شې نو ته سوا چې برا دعوت پرېږدم نه نه دا م پرېږده ان ان انما انت یقینا ته چې نذیر ته خو يرون کې والله علی کل شیء وکیل والله تعالی پر یو سیس ذمہ وار دی ته ته ذمہ وار خو نه دې په خلکو به خامه خامنی ته په دعوت چلے کسو کې منی او به منی کین نه منی بلا دری ورپسې ام یقولون افترا اوس بل زجر چخه بل زجر دی په انکار د قران باندې ام یقولون بلکې وای دا کافران افتراه د ځان نه جوړ کړی دی نو قل ورته وای چې خزه کما د ځان نه جوړ کړی فاتو تاسو راوړی د عشر سورن لس سورتنا مثله د دې قران غوندې اے سورۃ یونس کې وته یو سورۃ راوړی په دې کې وته وی لس راوړی لس خو شو کنه دا ولې وی سوال خدا راځي چې دا خلک رو را کمای کنه دا خو په بر روان دي سورۃ یونس ور دینه مخ کې نو جواب دا غي دار چې الته یوی ډلې ته خطاب ودلته لس ته خطاب دی خو شو کنه لس ډلې ته خطاب دی چې دی تاسو لس ډلې یو یو سورۃ خورا جوړ کړئ کنه خا مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطاعتم که یوازې نشي جوړول نو مدد غواړی دا غنه چې تاسو طاقت کیږي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتونی په دې خبره کې چې ما د ځان نه جوړ کړی دی فإن لم یستجیبوا لكم نو که دوی تاسو دا خبره ونه منله نه دعوت اے نه چیلنج قبول کړی شو بیا مانیم نه نو فعلمو تاسو خو پوه شئ یا فإن لم یستجیبوا لكم کدی تاسو ردی چیلنج جواب نکړی شو دا چې کم چیلنج تاک ورکړل او جواب نکړی شو نو سم معلومه شو دا معلومه شو فعلمو پوه شئ چې انما انزل بعلم الله چې یقینا دا قران نازل شوی دی بعلم الله په داسې حال کې چې مشتمل دی په علم د الله زیاد الله په علم باندې راغلی دی د دې ته د بندګانو علمونه نه رسیږي د خلکو علم وته نه رسیږي ځکه مقابله نشي کولای و الله اله الا هو او نازل شوی دا قران په دې مضمون باندې چې لا اله نشته معبود نشته حاکم نشته مطاع الا هو غیر د الله نه فهل انتم مسلمون نو آیا یی تاسو منون کې د دې دعوی یعنی اسلمو دا دعوه اومنه دا قران اومنه دا دعوی اومنه ها من کان یرید الحیات الدنیا واستخویف ورکی من کان یرید الحیات الدنیا وسو کی اراده لري د ژوند دنیوي وزینتها او د ډول د دی نو وقف الیهم اعمالهم نو پورا ور کومګه دوی ته جزاء د عمل نور دوی فیا په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او په دوی نو په دې دنیا کې څه شی کماول نشي دي اعمال مبارکي چې څومره کوشش کړي هغه مربوطه ملاویږي خو اولائک الذین دا کسان چې لري تلون فل اخرت نشته لري له اخرت کې الا النار مگر اور دی وحبط ما صنعوا فيها کته وای څخه عمل کړی دی الله وی برباد شو هغه چې دوی کړی دی په دنیا کې و باطل او بے فائدې دي ما هغه عمل نکانو يعملون چې دوی کوم عمل کولو څنګه و یو ځل وای حادثه برباد شو بل ځای وای باطلن بے فائدې وي د دې دوه قسمه اعمال دي په دنیا کې یو نیک اعمال دي نیک اعمال لاړ ختم شو عقیده خراب وکنه نو ختم شو برباد شو او چې کوم دنیوي هنرونه دي چلونه دي ساينس ته او ټکنالوژي دا هغه کړي دی الله وی هغه ته فائدہ نه ور کوي نو باطلن هغه بے اثر دي بے فائدې وي ما كانوا يعملون چې کوم دوی عمل کړی دي افمن کان علی بینه من ربه دا اوس درې مداوه ده د دې صورت درې مداوه ته بیانې هغه څه دی هغه دار تسلی چې ځان په تسلی باندې وسوا تا سره دلیل شته د قران د سره شته بیا نه سمې یریږي افمن کان علی بینه آیا هغه څوک چې وی په دلیل باندې واضح دلیل باندې مې رب به له طرفه در خپلنا ویتلوه شاهد منه واضح معجزات وسرخه هغه بینه دا مراد ده یا بعضی وای د بینه نه مراد دلیل عقلی ده څه مراد دی دلیل عقلی و یتلوه او ملګری وی د دې سړی سره شاهدون شاهد منه د طرف د الله نه شاهد څوک دی گواه قران دی گواه قران دی نو یو دلیل عقلی شو او دا بل دلیل وحی شو په خبر ورسې ده کنه ومن قبله بل دلیل نقلی اس پیش کئی ومن قبله او مخکره دی قرآن نا کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام اماما چغ مقتداو پاقائدو کی ورحمتنا و رحمت اللہ را طرفنا ندا دری دلائل تا سرشتہ دی عقلی دلائل چې تکم بیانې چې زمکه آسمان دا چا پیدا کړی الله دا ستا دلائل مضبوط دي بل طرف تر سره قران شته صحیح شو هغه کې دلایل لاغلي دي بل طرف تر باندې پخوانی کتاب د سره شته تورات هم ستاده ستاده خبره تایید کړي نو دا درې واړه چې شته دي نو ته بیا په څه خفه کیږي په تسلی باندې اوسېګا خا اولایک دا کسان چې دي یؤمنون به دوی څه کوي ایمان راوړي په دې قران باندې چې کم خلق په قران په تورات او په انجیل صحیح ایمان راوړي هغه په قران راوړي ایمان یا دوی یقین کوي پاغي باندې و من یکفر به من الاحزاب او هغه څوک چې کفر کوي په دې قران باندې د قران نه انکار کوي من الاحزاب دا مخالف ډلونه فنار موعده نو اور زائد وعده ده ده وعده سره د اور شوی دی به اور ته ځي ها فلا تکفی مریتن نو مکیږي په شک کې منه د دې قران په باره کې انه الحق یقینا دا قران چې رښتیا دی مر ربک له طرف درفستانا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو له ایمان نه راوړي په دې قران باندې زجر او تخفیف او د اوسخه او بشارت د درويشتم آیات پوری ومن ازلم سوک ته ډیر ظالم یعنی سوک نشته من دا چانه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ داغه نه بل ظالم نشته نو اولائک دا کسان چې یو عرضون علی ربهم پیش کول بچی پر خپل باندې ازلم من افترا علی الله کذبا سوک ډیر ظالم دا غچانه چې تړي په الله باندې دروغ دا اوس زجر دی په افترا چې سوک نسبه دغه کوي په الله تعالی باندې دروغ تړي هغه ته زجر دی اولایک دا کسان چې یو ردون علی ربهم پیش کول به شي پر خپل باندې ويقول الاشهاد او او وای مختلف گواه گواہی کوونکی اشهاد جمع شاهد دا گواہی کوونکی ها اولئک الذین دا کسان دي چې گواہی کوونکی مختلف بسو کی مختلف گواہی کوونکی پیغمبران با گواہیو کی پچا باندې په خپل امتونو باندې امت محمدی هم گواہی کوي دا شانت داعیان هم گواہی کوي خپل اندامونه سره لاس پاس ترګه پوزه دا دغه گواہی کوي کنه دا ټول مختلف گواهان دي ويقول الاشهاد بو يغ مختلف گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي كذبوا على ربهم چې دروغ جوړ کړو په خپل رب باندې الا خبر شي لعنت الله على الظالمين لعنت د الله تعالی په داس ظالمانو باندې سوق ظالمان الذين کسان يسدون عن سبيل الله چې بندي خلق دلار د الله تعالی نو يبغونها عوجا او لټي دي لار لړکو غواله اعتراضات په کوي شبهات په جوړي وهم بالاخره هم کافرون او دا کسان چې په اخرت باندې کافر دي اولائک دا کسان چې لم یکونو معجزینا ندی کمزوری کوونکی مونږ لرا فل ارض فزما کې او ما کان لهم او نشتر دوی لرا من دون الله غیر د الله تعالی نه من اولیاء سوک بچ کوونکی د عذاب نه یضاعف لهم العذاب د چن بور کول چې دوی ته عذاب ما کانوا یستطيعون السمع دوی طاقت نه لري ځکه دوی ته ول عذاب ورکي ما کانوا یستطيعون السمع ځکه د تادی طاقت نه لرل د اوریدل د حق اے حق په دومره بد لګی ده کنه وی طاقت مې نکیږي چې کینم ورته وس مې نکیږي نو پوه شوې دا په داسې بد لګیدو و ما کانو یبصرون او نو دوی چې قتل قتل کې قتل وی حق تا د حق لیدل بوته ډیر ګرانو خدا چې کتاب راغستل بوته ګرانو چې فقې کې به حق یې رل لري کبل دا پرې دا تکیدا اولئک الذین دا کسان دی خاص دوان فسم چې تاوانی کړی دي ځانونه خپل وضل عنهم او رک شل دوی نه ما هغه قصه کانو یفترون چې دوی بر ځان نه دروغ جوړولې لا جرم انهم فی الاخرته لا جرم سبوی وی حقا لا جرم معنا سره دی حقا او کسای وی لا جرم لا منع نشته منع کېدل د خبرنده خبره پس بنديږي دا ته وای چې خد وړلې تیر شوې یوې ډلې منلو دا کتاب او بل ډلې نه منلو نو خلک وای نن سبا چې کوم عقیده له مساوات کنا هیومنزم چې ورته وای انساني فلسفه چې ورته وای هغه وای کافر او مسلمان په کچا راځي خو ټول یو برابر دي کنا ټول یو شی دي نو بس یو شانته بلا کو الله وای څنګه یو شی دي مثل الفریقین مثال د دوه ډلو د منونکو د نه منونکو د مسلمانانو د کافرانو کل اعما پشان دړندو دے ول اسمی پشان د کڼو ول بصیر و سمی او پشان د لیدون کې او اوریدون کې دے یو خواته یو سړی دے غړون دے او کون دی او بل خواته سړی دی هغه روغ دی او اوري په غوګونو باندې سترګې مروغي دی غوګونه هم صحیح کار کوي دا دواړه یو برابر دي دا دواړه یو شان دي نه دي یو شان نو چې دا نه یو شان نو مسلمان او کافر به څنګه یو شان شي الله وای هل یستویان مثلا آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې اے په مثال کې خلق نه برابر دي نو په حقیقت کې به څنګه برابر شي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلی نصیحت ناخلی یعنی وای خلی نصیحت قبول کوي ښا نو دا د دې دا تر دې پورې یو بابو په دې باب کې د صورت درې دعواګانې الله تعبدوا الا الله فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك او دا شانتیا فمن كان على بينه من ربه ويتلو شاهد دري دعوی شوي عبادت د الله کوي د دې دعوت چلوي او تسلی واخلې چې کامیابی بسي کامیابی به تاسو تاسو په دلیل باندې دایره ته بیان کړي په دې خبره ته بیا دلایلم بیان کړي او منکرونو ته زجرم ورکو تخویف هم ورکړو دمکی هم ورکړه او مسلمانان چې کوم خلکو بشارت هم ورکړو او خلک د دې قران په وجه باندې په دوه ډلو تقسیم کول د دې عقیدې په وجه باندې یو ډله د منونکو دا هغه روغ دي او اوریدونکو دي او بل ډله د نه منونکو دا هغه لاندې دي او سدي او کان دي هغه خلک ځان ته